دې لپاره یو اوږد تقریر ذکر کړی و په هغه بیان او تقریر کې اثبات د صغرا او اثبات د کبرا دواړه کړیو نو دی نن په یغه بندې اول اشکال نقل کوي نو دغه اشکال بنا د په شقینو بندې حاصل دی اشکال دا دا چې ماتن رحمت الله علیه ویلیو چې عالم په اعتبار د ټولو اجزا او حادث دا ځکه عالم منحصر د په قسمینو کې یو قسم د دې اجسام راغلي دي بل قسم د دې جواهر دي یو په دې ټکی باندې نن سائل سوال کوي چې دا نه منمه چې عالم منحصر ده په دغه قسمینو کې چې یو اجسام او بل جواهر دي زه به درته وښیم چې له قبیلې د عالم نه به وي ما سوی الله به وي خو لیکن هغه به نه جسم وي او نه به جوهر وي لکه نفوس مجرده را واخله یا لکه حالان کې دا له قبیلې د اعیانو نه دي نو عین تا ویلې چې هغه منحصر د په قسمینو کې یو قسم د عین هغه جوهر او بل جسم ده دا اعیان دي خو نه له قبیلې د جواهر نه دي نه له قبیلې د اجسام نه دي ځین کوم خبره راځي او دویمه خبره تادار ته وکړه دویمه خبره تا دار ته وکړه چې تا ویلې چې اعیان دا حادث دي ولې وې دی وجنه چې دا خالی نه دی عن کونه فی حیزنا خامخا بعین اغا په یو حیز کې راغلی وي نو اوس چې په یو حیز کې راغی دا به مسبوق بل دا به مسبوق بل کون وي هغه کون که په دغه هغه کون که په دغه حیز کې راغلی وو ورته سکون ویل کیږي که په بل کې راغلی وو ورته حرکت ویل کیږي پروند دی وضاحت تیر شو چې عین د له حرکت او له سکون نه خالی نه ده د یای چې دغه عقول عالیه او نفوس مجرده دا له قبیلې د اعیانو نه دي حالان کې دا متحیز لسره دي نه نو نه پدې کې هغه حرکت راغلی نه پدې کې سکون راغلی دا نو ته څه دا خبره کوي چې عین دا بخالی له حرکت او له سکون نه نوي دا خبرم هغه د مات د شارح رحمت الله علی او دا خبرم د بیان او د تقریر مذکوره صحیح خبره نه ده نو لهذا د سي حصر د اعیانو په قسمینو کې کړی دا هم باطله او د سي ویل دي چې اعیان به خامخا متحیز وي هغه به خامخا متحیز وي نو دا خبره ممنوع ده ځکه زه به درته وخیم چې عیان به وي او دیغه د پاره به حیز لسره وینه لکه عقول عالیه او نفوس مجرده په دې خبره باندې پوه شئ نو دی راغی لدینه جواب وکړه حاصل دی جواب دا ده یو جواب د دې لپاره متوی او مقدر راغلی ده اغا شارح رحمت الله علیه تبتزانی صاحب نه د ذکر کړی او یو جواب د دنه اغا شارح کړی ده متوی جواب دا ده چې اصل کې موږ خبره دا ذکر کوو چې عقول عالیه او دارنګه نفوس مجرده دا په خارج کې موجود نه دي والا فيلزم التركيب في الواجب لكن طالبات فالمقدمه مثله دلیل ورته ذکر کوي دا ولې نه دی موجود وې دی او جنا کومګه د دې لپاره وجود ومنو نو بیا به لازم سي ترکیب په باری تعالی کې طالبات المقدم مثل وجد بطلان تالی وې ځکه ترکیب دا اماره دی امکان ده ځکه کوم شی کی چه ترکیب راغلی وی هر مرکب هغه محتاج وی اجزاو ته احتیاج اماره دی امکان او دی حدوث ده لازمی گی حدوث دی الله تعالی تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا ځکه باری تعالی خو قدیم ده حادث خو نه ده وجه د ملازمې دا څه لازمه ده چې که موږ قائل لپاره د عقول مجرده او د نفوس مجرده اوسو نو بیا به ترکیب په باری کې راسي وی وجه د ملازمې دا ده چې که دغه عقول مجرده موجود سي نفوس مجرده موجود سي نو په وصف التجرید کې به د باری تعالی او د واجب او د دې شیانو په مابین کې شرکت راسي نو دغه وصف التجرید به د دوی په مابین کې ما به الاشتراک سي او پیښه دا ده چې هر ما به الاشتراک غواړي ما به الامتیاز نو اوس موږ پوښتنه دا کو چې دغه وصف تجریدي دغه وصف التجرید هغه چې د دوی لپاره ما به الاشتراک ده دا ماهیت جنسیه ده که ماهیت نوعیه؟ که ته قائل د دې چې دا ماهیت جنسیه ده نو د دوی د پاره چې کله د دو شیانو په مابین کې شرکت په جنس کې راغلی وي نو د دوی به امتیاز هغه په فصول مقومو سره راځي د دې د پاره به خامخا فصل راځي په یغه سره به د دوی دواړو په مابین کې امتیاز کوي نو موږ خدا قانون ویلې چې هر ما به الاشتراک غواړي ما به الامتیاز که ماهیت ما اشتراک په جنس کې راغلی وو نو امتیاز د دوی برازي په فصول مقومه وسره نو کله چې د دې لپاره واجب د لپاره جنس هم پیدا سو چې کله د دې واجب د لپاره فصلا پیدا سه نو د دې لپاره اجزا ذهنیه راغله کنه نو چې کله د دې لپاره اجزا راغله هر هغه شی چې دیغه لپاره اجزاوی مرکب وي نو دا به هم مرکب سي او اوس موږ تاسو بطلان تعالی ذکر ک چې باری تعالی لپاره هغه ترکیب نه دراغلی و الا فیلزم امک و الا فیلزم الامکان والحدوث فی الواجب لكن طالبات فالمقدمه مثله هغه مستقل بیا په بل دلیل بنا کوي او یا داسې وایي چې دغه وس په تجرید به د دوی په مابین کې ما به الاشتراک وي خو لیکن دا به وي ماهیت نوعیه ماهیت جنسیه به نه وي نو چې کله ماهیت نوعیه راغی نو چې کله د دوه شیانو شرکت په نوع کې راغلی وي لکه د زید او د عمر او د بکر شرکت په نوع کې راغلی ده د دوی د یو د بل نه امتیاز به په څه راځي صاحبانو په تشخص سره لکه تاسې فن منطق کې ویلي دي دې زید چې له عمر نه جدا کوې هغه به په دغه تشخص سره جدا کوې اوس کله چې د دوی په مابین کې امتیاز په تشخص سره راغی په تشخص کې د متقدمینو رایه دا ده چې تشخص د شی جز له شی نه وي تشخص دي يو شي دا جز مي نه شي وي چي کله جز دي شي نه راغي نو دي باري دي پاره بيا جز ثابت سه او جز دي هغه چا دي پاره وي چي په يغه کي ترکيب راغلي وي نو بيا ترکيب دي باري تعالی راغي تعالی الله عن ذلک علوا کبيرا دا دليل يي ورورته زده کړي. ذهن واخیستلی مګیا یو چې ګوره عقول مجرده او نفوس مجرده لسره ستنه والا فيلزم التركيب في الواجب لكن تالي باطل فالمقدم مثله وجد بطلان تالي وجد بطلان تالي ترکیب په الله کې ولی باطل ده وې ځکه که ترکیب په باری کې راسي نو هر مرکب محتاج وي هغه اجزاو لره احتیاج اماره د امکان او د حدوث ده لازمیږي حدوث د باری تعالی تعالی الله عن ذلک علوا کبیره او وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې ترکیب به په باری کې راسي وې ځکه که چیرته نور مجردات موږ اومنو نو دغه وصف التجرید دا به ما به الاشتراک سی په مابین دی واجب او د دې نورو کې او قاعده د علما او دا ده چې هر ما به الاشتراک غواړي ما به الامتیاز لکه بهاری صاحب سلام کې دا ویلي نو ما به الاشتراک ما به الامتیاز غواړي خو ما به الاشتراک تفصیل ده چې یا به دغه ما به الاشتراک ماهیت جنسیه وي او یا به دغه ما به الاشتراک ماهیت نوعیه وي کما به الاشتراک هغه ماهیت جنسیه وو نو بیا د دوی امتیاز برازي په فصول مقومه سره نو دغه ما به الاشتراک به جنسي او یو به د د لپاره فصل راسي نو چا د لپاره چې جنس او فصل وي هغه مرکب وي نو باری تعالی به مرکب وګرځي ځکه جنس دې ورته ثابت ک ماهیت جنسي او بیا د دیغه د لپاره یو فصل هم راوسته چې په یغه سره د دل د نورو نه امتیاز راغی نو جنس او فصل چې د چا د لپاره وي هغه مرکب وي نو دی به هم مرکب سي او ترکیب خو یې باطل د امامر اوس مګو تاسو وجه ویله او یا د سی ویای چې دغه ما به الاشتراک دا په ماهیت نوعیه وي چې کله د دوه شیانو شرکت په نوع کې راسي لکه موږ او تاسو یو چې زید او عمر دا په نوع کې سره شریکان دي امتیاز د دوی چې راځي دی یو بل نه دا به په څه باندې راځي په تشخص او تشخص کې متقدمینو قول دا کړی دا چې تشخص د شی دا جز منه شي وي نو چې کله تشخص جز منه شي وګرځي نو دا هغه د باری تعالی د پاره والعیاذ بالله جز وګرځیده او چا د پاره چې او چا د پاره چې جز وی نو یغه کې خامخا ترکیب راغلی وي ځکه جز فرع د ترکیب ده نو معلومه سول بیا ترکیب په باری تعالی کې راغی او ترکیب باطل د لما مره اوس مګو تاسو دلیل ویلې چې ترکیب په باری کې ولی باطل ده و الا فیلزم الامکان والحدوث فی الواجب لكن طالبات فالمقدمه مثله تاسو په دې خبره پوه شئ اوس دا خبره اوس دا خبره چې دا جواب شارح رحمت الله علیه ولې نه نقل کړي وې دې وجنه نه نقل کړي چې دغه دلیل دغه جواب جواب ضعیفه ده وجه د ضعف دا ده چې فلاسفه دا ویلی سي چې مجردات دې موجود سي ذات باری تعالی دې وي کته یې چې دغه وصف تجرید هغه د دوی د پاره ما به الاشتراک سه په پیدلې نو ما به الاشتراک دا ماهیت جنسی بولی که نوعی که هر یوی بولی به هر دو تقدیر ترکیب لازمیږي نو دوی دا جواب کولی سي چې ما به الاشتراک دی وي دا نه زه جنس بولم او نه نوع بولم دا عرض عام اخلم او عرض عام د شي نه خارج وي کنه نو چې کله د شي نه خارج وګرځید نو لهذا نو لهذا په ذات د شي کې د ذات لپاره اجزا ثابت نشولو نو ترکیب په باری تعالی کې کوم نه راغی د دې نه چې دوی جواب کولی سه لدی وجنه دغه جواب فاضل شارح رحمت الله علیه نقل نک د عدل وک جواب اخر ته بل جواب وک نو وی ویل چې نا صاحب اصل خبره ده ده چې موږ اجزا د جسم ذکر کړی دي اعیان او اعراض اعیان منحصر کړي دي په دې دوو قسمینو کې خو مرادم لدې نه هغه ممکنات دي چې هغه اعیان متحیزه وي یا د څه تعبیر وکړي چې مراد دې موږ لدې اعیان او اعراضونه هغه ممکنات دي چې هغه بدیهی الوجود وي وجود دیغه په خارج کې ثابت وي په پیدل او پاتې شو دغه مجردات چې قائل دي د لپاره فلسفه دي هغه لسره وجود نه لري ځکه چې یو شی ثابتېږي د ثبوت د یو شی د لپاره دوه طریقې دي یو دا وی چې هغه بدیهی وي په یغه باندې لاس ورته کېږي چې دغه دسته او دویمه دا ده چې په دلیل څوک ثابت کی نو دغه مجردات او عقول عالیه چې دوی قائل دي هغه خو بدیهی الوجود دي نه ولې ته ورته چې کومه دلا سره تفکیک ده کنه دوی خودلی شي نه او کته چې دوی دلایل ذکر کړی دي نو موږ یې چې هغه دلایل هم غیر تام دي دلایل د دې لپاره څه ذکر کړی دي عقول د نفوس لپاره دلایل دا ذکر کړی دي دوی یې چې دا یو ضابطه دا د موږ مسلمه ضابطه ده چې الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه الا واحدنا دا بیان مخکې دوه لري تر سوې چې د یو شی نه به صدور دی یو شی راځي ولې که د یو شی نه صدور د ډیرو راسي فیلزم الخلف بیا خلاف مفروض لازمیږي ځکه موږ فرض کړی یو ده او بیا به یو جوړ نسی لکه مثال ته وربندې الله تعالی مصدر دا به د شی واحد دی پاروي لدنه به صدور دی یو شی راځي مصدر دی د به یو وي ولې وځکه که الله تعالی نه صدور د ډیرو شیانو راسي مثلا دی له ده نه صدور د زید هم راسي، د عمر هم راسي، د بکر هم راسي، د خالد او د والد هم راسي، نو اوس دغه واجب چې دی مصدر ده له پاره د دې زید دا غیر د دې هغه نه چې هغه مصدر ده له پاره د دې بل او دا مصدر ده له پاره د دې بل. نو اوس ګوره چه کله دغه دی هر یو نسبت بیل بیل ورته راغی نو ددی نه هغه په دکی غیریت راغی کنه نو مخکی موږ یو فرض کړی وو بیا خو دا واحد واحد ونه ګرځیده په دکی تعدد او کثرت پیدا سو ځکه چه مصدر دی زید دی پاره ده او مصدر دی عمر دی پاره ده د دې یو نسبت ورته راغی د یو مصدر نو د ده لپاره هم مصدر سه، بیا د دې بل مصدر نسبت ورته راغی د هغه لپاره هم دی مصدر سه بصیغة الفاعل نو حاصل دا ده چې بیا خو دغه واحد واحد پاتې نه سه خلاف مفروض راغی نو بنا په دغه قاعده باندې دوی یې چې د الله تعالی نه د یو شي صدور راغلی چې هغه عقل اول ده بیا عقل اول یو په دکی وجوب راغلی جهاد دی وجوب خو دغه وجوب غیری ده دی بل دی وجه نه ورته ثابت سوی ده او یو جهاد په دکی دی امکان راغی زکات چې دی خو مستند غیر ته وو نو په جهاد دی وجوب سره لدنه صدور دی بل عقل اول راغی ځکه الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه الا واحد او په جهاد دی امکان سره فلک اول تر صادر سره دغسې سلسله را روانه وه تر عقول عشره و پورې نو نه افلاک شولو او لس عقول راغلل بیا له وجې دې تول دې زمانې له وجې دې هغه تول دې مدت نه په دکې استعدادات کثیره پیدا سول نو د استعدادات کثیره و په بنیاد بیا دی ولګې ده لدنه دغه ټول شیان پیدا سوي دي په دې خبره پوه شئ نو لہذا عقول عشره دا موجود سول بل طرف ته دوی یای چې علم راغلی دا موجود ده نو علم هغه په ما... علم هغه په مادیاتو کې نسی موجودېدلی ځکه یو خو د دوی په مابین کې څه مناسبت نشته علم نورانی ده ماده ظلمانی ده او دویمه دا ده چې ماده قابل تقسیم وي نو بیا به علم منقسم وګرځي حالان کې علم دا خو هغه عرض د لا يقبل القسمته چې هغه قابل د تقسیم نه ده نو دی وجنه د دې لپاره یو بل محل پکارو هغه نه د مگر نفوس ناطقه او نفوس مجرده دي نو ثابته سوله چې عقول عالیه هم موجود سوله او دا رنګ نفوس مجرده دا هم موجود سوله په دې خبره باندې پوه شئ نو تاسو بل دینه جواب وکئ چې نه د دوی دا دلیل باطل ده ځکه چې یو طرف ته خبره دا کوي چې د یو شی نه صدور دی ډیرو نسی کېدلی مګر چې د یو شی نه صدور دی ډیرو راځي خو خلاف مفروض نه ثابتېږي تعدد په دی واحد کې نه ثابتېږي ولې ویدې وجنه چې کله دغه یو باری تعالی مصدر لپاره د ډیرو شیانو وګرځیده نو دغه کثرت چې راغلی ده هغه په د کې راغلی که په مضاف الیه کې هغه خو او مضاف الیه امر خارجي وي نو دغه تعدد او کثرت هغه خو په خارج کې راغلی ده په د کې خو نه راغلی دی خو هغه یو ذات ده له دنه صدور دي ډیرو شیانو راغی خو لیکن هغه کثرت څخه پیدا شوی ده کثرت په مضاف الیه کې ده او کثرت د امر خارجي دا مستلزم کثرت د ذات د شی لره نه تعدد د مضاف الیه تعدد د امر خارجي دا مستلزم تعدد د ذات د شی لره نه نو د دې وجنه په دکې تعدد نه راځي نو چې کله تعدد په باری کې رانغی نو لهدا خلف چیرته راغلی د دوی دلیل باطل څه کنه علاوه له دې نه دا ده چې د دوی په خپل کلام کې تناقض ده ګوره په اول کې خبره څه کوي چې دغه واحد نه به یو شی صادریږي بیا متصل چې کله عقل ثانی ته راورسیږي نه عقل اول ته راورسیږي عقل اول نه چې ثانی صادر بولی بیا لېغه نه څو شیان صادري دوا و پیدره کته چې دا په دوه جهتو صادر دي مګیال د دې څو در په جهاتو راغلي کنه اول کې دا خبره کوي چې دیونه بدونه صادريږي او رست خپل د دې قایل چې نه صادريږي بیا چې عاشر تر ورسیږي بیا د غټول تر صادر بولي په دې خبره باندې پوه شوې؟ هسې یوه خبره یې کړې ده، خو لیکن د دې لپاره هېڅ حقیقت هم نشته. نو عقول عالیه دا په خارج کې له سره وجود لري نه، ځکه د دوی په خپل کلام کې تناقض ده، تناقض باطل، مستلزم باطل لره نه وي مګر باطل، نو د دوی خبره هم باطل ده. او کته یې چې علم موجود ده هغه د خامخه نو زه هم چې ټیک د علم موجود ده خو د هغه لپاره د محل هغه ماده نه یو بل شفاف شی دی راغلی وي نو دا څه ضروری ده چې خامخا د نفوس مجرده وي نو نفوس مجرده په دې باندې چې دوی قائل دي د دې دلایل هم غیر تام دي او دا رنګ د عقول عالیه د دې دلایل هم غیر تام دي نو اصلي خبره دا سوه چې خبر د مګ په هغه اعیانو کې ده خبره د مګ په هغه اعراضو کې ده چې د یغو وجود بدیهی وي د یغو وجود ثابت وي او د دې وجود ثابت نه ده ځکه د ثبوت لپاره دوه طریقې دي یا دا وی چې سړی په سترګو ویني په حس معلوم شي او یا دا چې په یغه دلیل قائم کی د دوی نه دلیل سته ځکه دلیل ما در ترد ک او نه هغه بدیهی دي نه هغه په سترګو لیدل کیږي نو چې کله هغه موجود نه دي نو لهدا هغه ماده النقض نسی جوړیدلی نو د ماتن رحمت الله علیه خبرم صحیح ولا او د شارح رحمت الله علیه تقریر او بیان هغه په خپل ځای باندې صحیح سه لهدا په دې باندې صحیح اشکال او اعتراض نه واردېږي اسانی ما کتلې ده بیا به تاسو باندې ډیر بوج کیږي وها هنا ابحاثنا دلته مباحث دی الاول اول دا راغلی دا انه لا دلیل چې دلیل نه دراغلی په حصر دی عیانو باندې په جواهر او اجسامو کې وانه یمتنع او بل دا چې ممتنع دا وجود دی او ممکنه چې هغه قائم بذاته وي ولا یکون متحیزا اصلا او هغه دی متحیز نه وي نو دا مګنمنو بلکې ستا چه اعیان دی وی خو لیکن متحیز دی نه وی لکه عقول او نفوس مجرده التي يقول بها الفلاسفه اغا چه دی غ قائل فلاسفه دی والجواب جواب لدین دا راغلی دا ان المدعا حدوث ما ثبت وجوده چه دعوه دی مګه دا دا حدوث دی اغه شی چه وجود دی غ ثابت وی لممکناتنا وجود وی او دی یو شی دی وجود دی پاره څو طریقې دي چې یا هغه په سترګو لیدل کیږي او یا په دلیل ثابت وي دا خو نه په سترګو لیدل کیږي او نه هغه بل جواب پرې خو یو خو تاسو پوه شئ چې دغه عقول مجرده او نفوس مجرده نه سوله په ځکه کسین لازم بس ترکیب په باری کې طالب باطل مقدمه مثال والجواب نو جواب دا ده ان المدعا چې مدعا د مګه د حدوث دی هغه شیانو دا چې ثابت وي وجود دی غل ممکنات نه چې هغه عبارت ده لا عیان متحیزونه والاعراض او له اعراضو نه لان ادلته وجود المجردات ځکه دلایل دی وجود د مجردات غیر تامتنه هغه تام نه دی علا ما بینا په هغه طریقې باندې چې د دې بیان کړی سوی دا فی المتولات په اوږدو کتابو کې لکه شرح مواقف الثاني